د خیبر ایجنسۍ نه یو بل بنده دا تپوس کوي چې د سحر فرض لمونځ شروع وي جمع ولاړه وي نو سنت کول پکار دي او که نه جمع سره شاملیدل پکار دي د سحر د سنتو تاکید په احادیثو کې راغلی دی او دارنګه د جمع هم فضیلت او تاکید احادیثو کې راغلی دی دې وجې نه کوشش کول پکار دي چې دا دواړه فضیلتونه په یو ځل باندې حاصل شي خو سنت د الې وکړي چې دده دا امید وي چې یو رکعت رالاندې کولی شم یا کم از کم ددې فرضو قاعده رالاندې کولی شم نو سنت دې وکړي که قاعده هم نه لاندې کېږي ټوله جمع ترې نه ځي نو بيا دې سنت پرېږدي که قاعده لاندې کولی شي نو سنت دې وکړي د جمرود يو بنده دا تپوس کوي چې د هر لمونځ سره يو قضا لمونځ کول دا به بهتر وي او که نفل کول به بهتر وي که قضا لمونځونه کوم نو بيا رانه نفل پاتې کېږي د چا په ذمه باندې چې قضا مونځونه پاتې وي نو ده دپاره د نفلو په نسبت باندې دا قضا مونځونه راګرځول دا افضل دي او بهتر دي. د باديزو سټاپ نه يو بل بنده دا تپوس کوي چې کومو خلکو باندې سلام اچول منع دي؟ چاته سلام کول نه دي پکار؟ کوم بنده چې د جواب ورکولو نه عاجز وي یعنې د سلام جواب کولی نشي وعلیکم السلام ویل نشي حقیقتا عاجز وي لکه یو بنده په خوراک څښاک کې مشغول دی نو دی جواب نشي کولی نو ده ته سلام مه کوه دې وخت کې سلام کول منع دي یا شرعا عاجز وي لکه یو بنده په مانځه ولاړ دی یا بانګ وایي یا اقامت کوي یا ذکر کوي تلاوت کوي یا د دیني علمونو تعلیم او تعلم کې مشغول دی خپله سبق چا نه وایي یا بل ته سبق ښایي نو دی شرعاً عاجز دی د جواب کولو نو دې وخت کې به ورته څوک سلام نه کوي دارنګه قاضي چې په مجلس د قضا کې ناست وي فیصلې کوي نو مدعي او مدعا علیه دې دې سلام نه کوي په مجلس د قضا کې فریقین دې سلام نه کوي پیغلې زنانه چې هغه پردۍ وي خور مور لور وغیره نه ده غیر محرم زنانه دي نو هغوی ته سلام کول منع دي یا یو بنده بې حجابه او بې پردې وي نو ده ته هم سلام کول منع دي. يا بنده اودس ماتي ته ناست وي که وړوکی اودس ماتوي که لوی اودس ماتوي نو ده ته هم سلام منع دی او دارنګه تاش وغيره چې څوک کوي شطرنج تاش وغيره په دې لوبه کې مشغول وي نو ده ته هم سلام منع او هغه سړی چې هغه د خپلې بي بي سره په خبرو اترو مشغول دی نو ده ته هم سلام منع دی که دې صورتونو کې چا سلام وکړ نو د سلام جواب ورکول واجب نه دي. د جمرود نه یو بنده تپوس کوي چې د جمعې په ورځ لمانځه کې څو رکعته دي؟ اخري دوو رکعتو سنتو څه حکم دی؟ د جمعې لمونځ څلور رکعته سنت مؤکده د فرضو نه مخکې دي، څلور رکعته سنت مؤکده د فرضو نه وروسته دي او د هغې نه وروسته دوه رکعته نور هم سنت مؤکده دي په دې کې د امامانو اختلاف دی خو مفتابه قول دا دی چې دغه اخیري دوه رکعته سنت لوستل دا هم افضل دي او په دغه دوو رکعتو کې به هم جمعه یادوي دا د جمعې دوه رکعته دي د سخیف الجمرود یو بنده سوال کوي که یو غل، ډاکو، مړ شي نو د هغه جنازه او غسل کیږی او کنه داسی بنده چی مړ شی نو د کلی یو څو کسان دی په ده باندی د جنازی مونځ وکی او د کلی چی کوم خاص مشران دی او خاص علماء دی هغوی باندی ضروری نه ده چی د ده جنازه دی وکی ځکه چی جنازه فرض کفایی ده. نو یو څو کسانو چې د جنازې لمونځ وکړ د ټول کلي غاړه خلاصه شوه، خو دا سړی چې غل او ډاکو دی نو دی قابل احترام نه دی، قابل اکرام نه دی، نو خاص نیکان بزرګان علماء د کلي مشران هغوی دې د ده جنازه نه کوي او داسې عام یو څو بندیان دې جنازه وکړي، بل بنده وزیر ډنډ جمرود نه. تپوس کوي چې د جنازې لمونځ په وخت کې بعضې خلک د څپلۍ په خپو وي او جنازه کوي، بعضې څپلۍ وباسي د هغې د پاسه ودرېږي، نو څپلو سره جنازه کېږي او که نه کېږي؟ که بنده څپلۍ په خپو کړې وي، پېزار یې په خپو وي یا پېزار یې وویست او په هغې د پاسه یې خپې کېښودې او لمونځ یې کوو. نو په دې دواړو صورتونو کې د دې پېزار پاکوالی ضروري دی، یعنې که دا د ګندګۍ نه دا پېزار پاک وي نو پښپو یې دي یا د دې پېزار د پاسه ولاړ دی نو لمونځ وشو او که دا پېزار ګنده و په دې کې ګندګي وه نو بیا په دې پېزار کې د جنازې لمونځ ونه شو. د کارخانه او مارکیټ دغه ځای نه یو بنده تپوس کوي چې قرآن مجید. لا ترتیب چا ورکړی دی. قران مجید باندی دا زبر زیر پیش چا لګولی دی کله یې لګولی دی. قران مجید له اول ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د صحابه کرامو په کمیټی باندی ترتیب ورکړی دی. آیاتونه سورتونه په هغه ترتیب کوم چه پیغمبر علیه السلام کاتب وحی ته بخښو چه دا فلانی آیات د فلاني سورت د فلاني آیات نه مخکې د فلاني سورت د فلاني آیات نه وروسته ولیکه نو کاتب وحی صحابه کرامو هغه آیاتونه به لیکل خو کتابي شکل نه وو مختلف څیزونو باندې کله کاغذ باندې کله کاڼي باندې کله څرمن باندې کله هډوکو باندې به لیکل کیده او په یاد باندې هم وو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د صحابه کرامو په یو کمیټه باندې قرآن شریف کتابی شکل کې ولیکه خو په دغه کتاب کې په دغه مصحف کې د ګڼو قرائتونو لحاظ ساتل شوی وو بیا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په دور کې دوباره دې له یو ترتیب ورکړې شو چې په هغې کې د قریشو د قرائت مطابق لیکل وشو. او بیا د هغې مختلف نسخې مختلفو دارالخلافو ته ولېږلې شوې. زبر زېر پېش د ټولو نه اول ابوالاسود دؤلي رحمة الله علیه کړي دي او بعضې وايي چې دا کار حجاج ابن یوسف کړی دی په یحیی ابن یعمر او په نصر ابن عاصم اللیثي باندې کړی دی. یو بنده د جمرود سوال کوي چې یو جینۍ د ګواهانو په موجودګۍ کې هلک ته ووایي چې په دومره مهر زه خپله نکاح تا سره کوم او هلک ورته ووایي چې ما قبوله کړې، نو دا نکاح جایز ده او که جایز نه ده؟ نکاح لپاره دا شرط دی چې د دوو ګواهانو په مخ کې به وي. ایجاب قبول به د دوو ګواهانو په مخ کې وشي چې دا دوه ګواهان سړي وي او اصيل وي غلامان نه وي يا يو سړی او دوه ښځې د هغوی په مخ کې ايجاب او قبول وشي نو نکاح شرعاً صحيح ده بل يو بنده تپوس کوي چې تعويذ وغيره په ذريعه باندې غل معلومیږي او کنه په شریعت کې په غل باندې غلا ثابتیدو د پاره یا خو د دغه غل خپل اقرار دی چې او ما غلا کړې ده یا دوه ګواهان معتبر چې هغوی شهادت وکړي چې د فلاني د فلاني ځای نه د فلاني کس نه غلا کړې ده نو د دوو شاهدانو په شهادت یا د دې سړي په خپل اقرار باندې به په ده غلا ثابتیږي اوس د دې نه علاوه که څوک عملیات کوي په هغه باندې غل معلوموي نو شرعاً په دې سړي باندې غلا ثابتیږي نه په هره طریقه چې عملیات وي غلا په هغه باندې ثابتیږي نه د جمرود یو بنده تپوس کوي چې یو داسې بیماري چې د هغې لپاره شراب څکل ضروري وي. دغه بنده په شرابو ژوندې پاتې کیږي نو داسې حالت کې د شریعت څه حکم دی؟ شراب نجس دي پلیت دي په دې کې شفا نشته دی بیا هم که یو بنده سخت بیمار دی او یو دیندار تجربه کار ماهر ډاکټر دا تجویز وکړي چې د شرابو نه علاوه په بله طریقه د ده علاج نه کېږي، نو د مجبورۍ په طور باندې به قدر ضرورت اجازت شته، خو عام طور باندې شراب علاج دې څوک کوي نه. یو بنده دا سوال کړی دی، که یو هلک جهاد ته ځي او مور پلار ورله اجازت نه ورکوي د ده لپاره څه حکم دی؟ جهاد کله فرض عین وي او کله فرض کفایي وي. چې کله جهاد فرض عین نه وي فرض کفایي په درجه کې وي نو دغه وخت کې دا هلک د مور پلار د اجازت نه بغیر جهاد له دې ځي نه او که فرض عین شي نو بیا د مور پلار اجازت ته ضرورت نشته لاړ دې شي. یو بنده وایي چې په کور کې ماشومانو ته د یو زنانه پی څکل دې حقله څه مسله ده؟ کومې زنانه چې یو ماشوم له خپل پی ورکړل نو دغه ماشوم د دې زنانه رضاعي زوی شو څنګه چې خپل زامن لوڼه دي نو دقه شانتې دا ماشوم یا ماشومه زوی لور رضاعي شو. د دې ماشوم که دا الک دی نو د دې زنانه د لوریانو سره د نوسو سره نکاح یې نه کیږي او که دا ماشومه ده دې زنانه ورله پی ورکړل نو دا ماشومه د دې زنانه لور شوه نو د دې زنانه د زامنو سره یې نکاح نه کیږي یو سړي خپلې ښځې ته په مهر کې دوه لکه روپی شل تولې کالې او د ده د پلار په جایداد کې حصه مهر کې ورکړله روپۍ، کالي او جایداد. اوس د دې ښځې دا خاوند وفات شو، نو دغه ښځه د خپل سخر نه د دې څیزونو مطالبه کوي، جایز ده او که ناجایز؟ نو کوم څیزونه چې د دې په مهر کې مقرر شوي دي د نکاح په وخت کې، که لیکل شوي دي او که نه دي لیکل شوي، نو د هغه څیزونو مطالبه د دې حق بجانب ده د خپل مهر مطالبه کولی شي په مهر باند په دې مرګ باندې د دې ښځې مهر ساقطیږي نه که خاوند مړ شو نو د ښځې مهر غورځیږي نه د لمانځه په دوران کې یا قران شریف ویلو په وخت کې په ریډیو درس اوریدل جایز دي او کنه کوم وخت کې چې بنده لمونځ کوي. نو د مانځه په دوران کې به دی درس ته غوږ نه ږدي خپل مانځه ته به توجه کوي داسې وخت کې به دی دغه درس پرېږدي ځکه چې په یو وخت کې د بنده توجه یو ځای ته کېږي نو یا به مانځه ته توجه کوي او یا به درس ته توجه کوي نو درس پرېږده دی خپل مانځه ته توجه وکړه د سوړېزو نه یو بنده دا تپوس کوي چې یو واده شوې زنانه د خاوند نه خفه وي او د خاوند د کوره تلي وي نو دا اوس هم د هغه نکاح کېده نو بل چا سره نکاح کولي شي نو د شته خاوند ښځه د بل چا سره نکاح کولي نه شي کومې پورې چې هغه طلاق ني ورکړي نو د بل سړي سره د دې نکاح کول حرام دي که وې کړله دا به زنا کوي د سوات یو بنده وایي چې ګانې اورېدل څنګه دي. ګانه اورېدل يا هغه خبرې اترې چې په شريعت کې ناجايز وي او د ښکلې اخلاقو خلاف وي نو دا ګانه بجانه او د اخلاقو نه پرېوتې خبرې د بنده نه خير او برکت زايله کوي ختموي موسيقي وغيره دا د بنده په زړه کې نفاق پيدا کوي ددې وجې نه ګانه بجانه وغیره نه پرهیز پکار دی یو بنده سره درې تولې سره زر دي او اتیا زره روپۍ قرضدار دی دی به زکات ورکوي او که نه درې تولې سره زر چې دې بنده سره دي او دی اتیا زره روپۍ قرضدار دی نو دا بنده صاحب نصاب نه دی په ده باندې زکات نشته دی البته بعضې بندیان په سوال کولو کې خطا کیږي کالې یې ښځې سره وي او قرضدار یې دی وي او دی دا دواړه خبرې یو کړي او بیا د عالم نه تپوس وکړي نو په دې کې عالم هم تیر وځي وایي په تا زکات نشته. نو د ښځې سوال په ځای پاتې شو چې کالې د ښځې ملکیت دی، ښځې سره دی او سړی قرضدار دی، نو قرضدار خو سړی دی، ښځه خو قرضدار نه ده، هغې سره چې څومره کالې دی د هغې حساب کتاب دې وکړي او ښځه به د خپل کالي زکات ورکړي او خاوند یې غریب دی په هغه باندې نشته دی. د هریچند یو بنده دا تپوس کوي چې حاجیان د عمرې کولو نه پس په مکه مکرمه کې مقیم وي، د اوومې ذوالحجې پورې عمرې کولی شي که نه؟ حاجیان چې په مکه مکرمه کې وي نو دوی عمرې کولی شي، د حج نه مخکې هم او د حج نه پس هم عمرې کولی شي، البته ډېر ډېر طوافونه کول دا افضل دي. باديزو يو بنده تپوس کوي يو سړی د موټر سيکلو کاروبار کوي او په نيټه موټر سيکل ورکوي په نغدو په پنځوس زره په نيټه درې مياشتې پس پنځه شپېته زره دا پنځلس زره روپی سود دی او کنه چې اغشتونکي سره خبره خلاصه کی قیمت مقرر کی نو دا سود نه دی یو نرخ یې ورسره وکړ د قرضو پنځه شپېته زره روپۍ باندی موټرسیکل ورکړ خرڅونکی وی ما درباندی په پنځه شپېته زره خرڅ کړ اغشتونکی وی ما په پنځه شپېته زره واغشت دی کی سود نشته قرض شی ګران خرڅول سود نه دی البته بی مروتی ده. بيا دې داسې نه کوي چې په نغدو په پنځوس زره، په قرضو په پنځه شپېته زره، تعين نه شو چې دا په پنځه شپېته زره شو که په پنځوس زره او موټرسيکل يې ورکړ، دې ځای کې مسله خرابه شوله ها چې تعين وشو، سړي وې زه په قرضو باندې اخلم، وې ما په پنځه شپېته زره درکړ، هغه وې ما په پنځه شپېته زره واغشته، دې کې سود نشته، پنځلس زره روپۍ دغه زياتي سود نه دی. او دې کې ګناه هم نشته خو البته بې مروتي ده دا جمرود قدم کلي نه یو بنده دا تپوس کړی دی چې په کور کې سړی نشته زنانه چرګه وغیره حلالولی شي او که نه نو زنانه چې په طریقه د ذبحې باندې پوهېږي نو دا ذبحه کولی شي که نارینه نه وي نو زنانه هم ګډه چیلې غوا میخه کور کې وي چرګه چرګوړي وي نو دوی الالا کولي شي که په طريقه باندې پوهيږي د مردان نه يو بنده دا سوال کوي چې د جايز څيزونو د سمګلنګ د عدن په حقله څه حکم دی سمګلنګ کې د حکومت د قانون خلاف ورزي ده او د ملک د پاره نقصان هم دی. او د سمګلر د عزت د پاره پکې خطره هم ده ددې وجې نه سمګلنګ نا جائز ده داسې مال اغشتل او خرڅول په دې کې تعاون کول هم نا جائز البته دې کې چې کومه ګټه حاصله شله نو هغه حرامه نه ده دې بنده سره خوراک څکاک کول دې کې هم څه ګناه نشته دې. د ناګومان نه یو بنده دا سوال کوي چې په امتحان کې د استادانو ډیوټیانې لګي او خلک دوی ته ډوډۍ ورکوي، خوراکونه ورکوي نو دا جایز او که ناجایز؟ د کوم استاد چې ډیوټي لګیدلې ده دی کومې علاقې ته ورغلی دی نو د هغې خلکو سره د مخکې نه د ده معمول څنګه و؟ که چېرې د ده د مخکې نه د دغه خلکو سره د خوراک څکاک وغیره معمول و، دغه خلکو ده له طعام. کتلی دی نو دا د ده زوړ معمول دی، په هغه زوړ معمول ده له خوراک څکاک وغیره ورکول جایز دي. البته که د دې خوراک څکاک په وجه باندې دې د دې امتحان ورکوونکو هلکانو سره غلط طریقه باندې رعایت کوي، هغوی ته نقلونه وغیره د دې خوراک په وجه پریږدي نو دا خوراک څکاکې ناجایز دی د دې نه پرهیز پکار دی. یو بنده وایي چې د رمضان په اخري جمعه کې یو لمونځ کیږي هغې ته قضاء عمري وایي نو د دې څه حکم دی؟ قضاء عمري چې د ټول عمر د لمونځونو د قضاء په وجه په بدل کې کولی شي لمونځونه ترنه ټول عمر قضا شي او د هغې په ځای باندې یو لمونځ یا دوه لمونځه یا د ورځې پنځه لمونځونه وکړی شي او دا د ورځې دا پنځه لمونځونه د ټول عمر د قضا بدل شي نو دا شریعت کې جایز نه دي د دې قضاء عمره په شریعت کې څه ثبوت نشته دی د تراوح لمونځ سنت مؤکد دی که غیر مؤکد دی دا سوال د ناګومان نه راغلی دی نو تراویح سنت مؤکده دي او په جمع باندې يې ادا کول هم سنت کفايي. که په يوه محله کې په جومات کې په جمع باندې تراويح ونه کړې شي نو دا ټول خلک د سنت کفايي تارکين دي او ګناهګار دي. د بخشوپل پېښور نه يو بنده دا سوال کوي چې د مړي خيرات خوراک جايز دی او که نه؟ د مړي د طرف نه غریبانانو باندې تصدق او خیرات کول هر وخت جایز دي او میلمستیا، ضیافت، او میلمستیا او دعوتونه درې ورځې پورې د مړي کور کې جایز نه دي. رسم و رواج پابندي هر وخت ناجایز ده. خیرات کول هر وخت جایز، رسم و رواج هر وخت ناجایز. د خرکې نه یو بنده دا تپوس کوي چې د جومات ټوپی یا رومال په سر وتړل شي او لمونځ کیږي نو دا څنګه ده؟ په سرتوره باندې لمونځ کول د سړو لپاره دا مکروه دي نو د سرتور یا تور سر په ځای باندې سر پټول دا افضل دي. د جومات هغه ټوپۍ چې د پلاسټک یا د میزرو وغیره جوړه ده، دا ټوپۍ که یو بنده په سر کیږدي نو دی پکې واده له تلی شي، غم ښادۍ له تلی شي که نه؟ که چېرې په دې کې غم ښادۍ له او واده له تلل ده ته مناسب ښکاري نو مونځ دې هم پکې وکړي او که نه غم ښادۍ له په دې ټوپۍ کې ورته ځان بدي ښکاري نو د خدای په مخ کې په داسې ټوپۍ کې مونځ کول مکروه ښه خبره دا ده چې ځان له دې ښه مزېداره ټوپۍ بنده واخلي او په سر دې کي په مانځه کې هم د مانځه نه غېر هم د کار په جامو کې مونځ څنګه دې نو د کار په دې خيرنو جامو کې مونځ مکروه دې مانځه ته چې اودرېږې نو ښکلې جامې ښکلې لباس واچوه يو بنده وي چې يو بنده سپينه ږيره ده په دې نکریزې لګول څنګه دي نو نکریزې لګول جایز دي سړی په ګیره باندې نکریزې لګی او د لګی جایز دي البته خالص تور رنګ لګول خالص تور رنګ لګول جایز نه دي که یو سړی جهاد لذي او دې سپينو ويښتو له تور رنګ ورکي چې په کافرو رعب راشي چې دې ځوان دې نو مجاهد د پاره د ږيري ويښته د سر ويښته تورول جايز دي يا يو سړي ږيره سپينه ده او ښځه پيغله ده او هغه ورته وي چې ويښته تور کا نو ددې ښځې په وينا باندې سړې ږيري له تور رنګ ورکولي شي. دا دوه عذره شرعاً د دې په وجه باندې ږیره تورول جائز دي، خالص تور رنګ ښه نه دی، مجاهد له یا د پېغلې ښځې خاوند له جائز د دې نه علاوه که دې نکریزې او تور رنګ ګډ کړې شي او نسواري رنګ ترې جوړ کړې شي، خالص تور رنګ نه وي، نسواري رنګ وي، دا جائز. د جمرود یو بنده دا سوال کوي چې په یو انسان باندې بد نظر لګي د دې لپاره څه پکار دي؟ په کوم انسان باندې چې د چا بد نظر لګي نو دی دې په ځان باندې قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس ولولي، په ځان دې دم واچوي نو د بل چا نظر به په ده باندې لګي نه. یو علاج یې دا دی. نو دی دې وي چې ماشاء الله نو د ده بد نظر به خلکو ته نقصان نه رسوي. د حیات آباد نه یو بل بنده دا سوال رالیږلی دی چې د امام کور د مسجد سره جوخت دی، لوډ سپیکر هم د امام په کور کې لګیدلی دی، مایک هم د امام کور کې دی، نو امام صاحب د کور نه آذان کوي، دا مسله څنګه ده؟ بهتره دا ده چې دا آذان له مسجد نه بهر په اوچت ځای باندې وکړې شي ځکه چې بلال رضی الله تعالی عنه به آذان کوه نو د مسجد نه بهر د بنی نجار قبیلې یو زنانه وه د هغې په کوټه باندې به ودرېده او آذان به یې کوه که جومات نه خارج بهر یو ځای جوړ کړې شوي د آذان لپاره نو هغه ځای کې هم آذان کولی شي. د لوډ سپیکر د حفاظت په خیال باندې که دغه کور کې لګیدلی وي نو خیر دی بل یو بنده میچنه نه سوال کوي چې په کور کې سپی ساتل جایز دي او که نه سپی ساتل شوقیه جایز نه دي ګناه ده البته که سپی د څوکیدارۍ لپاره ساتلی وي د څاروو یا د پټي وغیره حفاظت لپاره د څوکۍ لپاره سپې ساتلې شي وي نو جائز يا يو سړی د ښکار شوق کوي نو هغه د ښکار لپاره سپې ساتلې وي او هغه له ټريننګ ورکړي وي نو د دغه سپي ساتل هم جائز دي د دې دوو ضرورتونو نه علاوه هسې شوقيه سپي ساتل بالاتفاق ناجائز او ګناه ده د يو جينۍ د واده په وجه باندې. د جینۍ پلار د هلک د کور نه څه پیسې اخلي نو دا جایز دي او که نه؟ البته نکاح شوې ده د دې پیسو په اخیشتو باندې په نکاح اثر نه دی پروت خو دا پیسې جایز نه دي د هلک د کور نه د جینۍ په سر پیسې اخیشتل ناجایز دي. د پېښور نه یو بنده دا سوال رالیږلی دی. یو سړی صرف فرض لمونځ کوي او سنت نه ادا کوي نو په فرضو کولو باندې خو د ده د فرضو ذمه فارغه شوه، غاړه یې خلاصه ده، خو دې بنده چې سنت ونه کړل نو په دې باندې ګنهګار دی او د پېغمبر علیه السلام مخکې به ډېر سخت ملامت وي چې دې سنت ولې نه کوي نو سنت هم کول لازمي دي ودې کړي هسې بې څه دې سنت نه پرېږدي. بل یو بنده دا تپوس کوي چې زنانه لپاره د نوکرۍ اجازت شته او که نه؟ که زنانه داسې نوکري کوي چې د هغې تعلق د زنانو سره وي، د پردو سړو سره په کې ملاوېدل، ملاقات وغیره نه وي او په پرده کې نوکرۍ ځای ته ځي او هلته هم پرده وي، واپس راتلو کې هم پرده وي، بې ستري په کې نه وي، پردو نارینه و سره ملاقات په کې نه وي، شرعاً د دې د شان سره مناسب کار وي نو داسې نوکري جائز او که د بې پردګۍ سوال پکې راشي، د پردو سړو سره ملاقات پکې راشي نو بیا جائز نه. پېښور نه یو بل بنده دا تپوس کوي چې یو بالغه جینۍ د خپل نکاح په معامله کې تر کوم حده پورې خودمختاره ده؟ بالغې جینۍ ته د واده په باره کې شریعت اختیار ورکړی دی نو چې د دۀ په قام کې د دۀ همسيال بنده وي نو د دۀ په رضا باندې به د هغۀ سره نکاح وکړی شي پلار به پېښور نه يو بل بنده دا تپوس کوي چې يو بالغه جينۍ د خپل نکاح په معامله کې تر کوم حده پورې خود مختاره ده بالغې جينۍ ته د واده په باره کې شريعت اختيار ورکړی دی نو چې د دې په قام کې د دې همسيال بنده وي نو د دې په رضا باندې به د هغه سره نکاح وکړي شي پلار به په داسې ځای نه مجبوروي چې هغه ځای د دې خوښ نه وي او پلار يې په زور باندې ورکوي پلار يا بل کس په زور دې ورکوي نه چې د دې پرې رضا نه وي که د دې رضا نه وي او دا بالغه وي غیر د رضامندۍ نه بل چا نکاح وکړه دا نکاح نامنظور ده شوې نه ده البته که دې د نکاح په وخت کې اجازت وکړ نو دا نکاح شوې ده بیا د دې اختیار ختم شو خو بل څوک دې دا مجبوروي نه یو بنده دا تپوس کوي چې د یوې زنانه خاوند مړ شو او د بل سړي سره یې نکاح وکړله نو د هغه مخکیني مړ شوي خاوند په ترکه کې د دې حصه شته او که نه؟ مخکیني خاوند سره چې کله د دې نکاح وشوله نو مهر خو یې لازم شو، اوس دغه مړ خاوند که د مال مالک و نو په میراث کې د دې کونډې ښځې حصه شته، که د دغې مړي بچي وو نو د دې ښځې یې اتمه حصه او که بچي یې نه وو نو د دې ښځې څلورمه حصه. نو په دویم خاوند کولو باندې د ړومبني خاوند د مال نه ترکې نه محروم کیدل نشته دی، د هغه مړ خاوند نه به مهر هم اخلي او د هغه په مال کې به د میراث حصه هم اخلي، محرومه کیږي به نه. دا ملاسو نه یو بل بنده دا سوال کړی دی چې د سند په علاقه کې داسې رواج دی چې یو زنانه د خاوند د قبیلې نه نه وي، نو هغې ته د خاوند د مال نه حصه او ميراث نه ورکيږي نو داسې کول شرعاً جائز دي که ناجائز؟ اسلامي قانون کې که دا ښځه د سړي د قام او قبيلې او خاندان نه ده او که نه ده خو چې نکاح يې وشوله نو دا د دې سړي ښځه شوله مهر هم د دې حق دی او که دا سړی وفات شي نو د دې ښځې په ميراث کې هم حق شته د خاندان نه ده یا نه ده دا سوال نشته دی دا رواج غلط دی د شریعت نه مخالف دی د باړې نه یو بل بنده دا سوال کوي نیا نوسي ته پۀ ورکولي شي او که نه نو نیا به وقت ضرورت نوسي ته پۀ ورکولي شي خو که نیا خپل نوسي ته پۀ ورکړل نو د دۀ نیا په خاندان کې د دۀ نوسي د واده حق ختم شو. دا نوسې د دۀ نیا په خاندان کې واده نۀ شي کولی. د تره لورکۍ که د ترور لورکۍ که د ماما لورکۍ خو چې د دغه نیا بچي دي نو څوک بۀ خورزۀ شي او څوک بۀ خورزه او څوک رواره وغیره د رضاعت په مسئله کې نو نکاح يې کېږي نه نو د دين يا د خاندان نه بهر به دا ماشوم بيا واده کوي دا رنګه رواندار لېور ته پی ورکولی شي ماشوم لېور که د ده د پيو بل څوک نی نو دا رواندار وله پی ورکولی شي خو د رضاعت مسئله چې پکې راشي نو وروسته به پکې دغه پيچيدګي راځي چې د نکاح انتظام به دې خاندان نه بهر وي. یو مور د لور رشته په شرط سره ورکړه خو لور دغه رشته ونه منله او د خپلې مرضۍ نکاح یې وکړه داسې صورت کې دا جینۍ نافرمانه ده او که نه؟ جینۍ چې عاقله بالغه وي نو دا د خپلې خوښې د بنده سره نکاح کولی شي که دغه بنده د شریعت موافق صحیح و او دې جینۍ ورسره نکاح کړي نو دا د مور نافرمانه نه حسابیږي او که مور چاله ورکوله شرعاً هغه بنده نیک و او دې جینۍ چاته ګډ وډ بنده سره نکاح کوله نو اوس دا د مور نافرمانه حسابیږي. یو بل بنده دا سوال کوي چې د وړوکي اختر په ورځ روژه نیول څه حیثیت لري؟ د ورکوټي اختر په ړومبۍ ورځ باندې شرعاً روژه نیول جایز نه دي. او د لوی اختر ړومبنۍ ورځ، دویمه، دریمه او څلورمه ورځ باندې هم روژه نیول جایز نه دي، په کال کې دا پنځه ورځې دي چې په دې کې روژې نیول جایز نه دي، دې ته ایام منهیه وایي. د ورکوټي اختر ړومبۍ ورځ روژه مه نیسه نو که په دویمه، دریمه څوک روژه نیسي اجازت دی. د لوی اختر په ړومبنۍ ورځ باندې د صبح صادق نه تر قربانۍ وخته پورې خلک خوراک څښاک نه کوي. دې ته نیمه روژه یا ساختي روژه خلک وایي، دا ټکی غلط دی. دا روژه نه بلکې دې ته امساک وایي. ثواب پکې شته خو روژه نه ده، روژې نوم وله مه ورکوئ. بل یو بنده دا تپوس کوي چې د ماسپښین او مازیګر په وخت کې په لمونځ کې امام جهر نه کوي، د دې څه وجه ده؟ په مکه مکرمه کې پيغمبر عليه السلام چې به مونځ کاو نو په مانځه کې به يې جهر کاو نو کافرانو چې به د قرائت آواز واوريده نو رابغلل نو پيغمبر عليه السلام او صحابه کرامو ته به يې تکليف رساو نو الله پاک حکم وکړ چې د ماسپښين او مازيګر په مونځونو کې جهر مه کوئ چې دا کافران يې نه اوري او تاسو نه تنګوي. د ماښام په وخت کې به د کافرانو شرابونه وغیره څښل، په هغې به مشغول وو او ماسخوتن به بیا نشه شوي وو او د سحر به اوده پراته وو، نو د ماښام، ماسخوتن او سحر لمانځه کې جهر په خپل حال پاتې شو او د ماسپښین او مازیګر جهر د کافرو د تکلیف رسولو په وجه باندې منع شو، تر اوسه پورې منع دی. د ماسپښین د جمعې په ورځ باندې بیا جهر په جمعه کې ولې دی؟ نو په مکه مکرمه کې د جمعې لمونځ نه و. مدینې منورې ته چې صحابه کرام او پیغمبر علیه السلام ورسېدل نو په هغه ځای کې د جمعې لمونځ شروع شو او په مدینه منوره کې د کافرو رعب داب نه و نو په هغې جمعې لمانځه کې جهر شروع شو. په عام ورځو کې د کافرو په وجه د ماسپښین لمونځ کې خاموشي راغلې ده او د جمعې لمونځ په داسې ځای کې شروع شو چې د کافرو غلبه په کې نه وه نو هلته جهر په خپل حال پاتې شو. جمرود نه یو بل بنده دا تپوس کوي چې یو انسان ډېر کلکه توبه وویستله، توبه ګار شو، په صدق یې توبه وویستله خو د هغې نه وروسته بیا ترې نه ګناه وشوله، توبه ماتې شوله، د ده باره کې څه حکم دی؟ ده چې مخکې په صدق کومه توبه اېستې ده، هغه الله ته قبوله ده او انسان نه سهوه وشوله او د ګناه کار یې بیا وکړ، بیا دې په صدق توبه وباسي، دا توبه به هم الله پاک قبوله کړي. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بېرون کچرې ګېټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان، ناصر خان کېسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاوېږي. ټېلېفون. ګلې په لمانځه کې د سجدې په حالت کې په ځمکه لګول دا مکروه دي، یعنې سړی چې لمونځ کوي او دې سجدې له لاړ شي نو د لاس دواړه تلي دا به په ځمکه لګېدلي وي، دا ګوتې به بالکل مخامخ قبلې ته وي او د څنګلې نه اخوا ته لاس، ددې مړوند نه اخوا لاس مړوند نه تر سنګلې پورې د لاس دا حصه ده لېچې ده به د ځمکې نه اوچتې وي که دواړه لېچې او سنګلې په ځمکه اولګېدې نو د سړو لپاره دا کار مکروه دی البته زنانه به دواړه سنګلې په ځمکه باندې لګوي. یو بل بنده د هنګو نه دا تپوس کړی دی چې د ماشوم د پیدا کېدو نه پس د هغه د سر وېښته چې لرې کړی شي نو دا به بیا په روانو اوبو کې یا وراچوي یا به یې په قبرستان کې ښخوي، دا خبره څنګه ده؟ نو د ماشوم په اوومه ورځ باندې عقیقه یو سنت طریقه ده، یعنې د ماشوم د طرف نه ګډ یا چیلې ذبحه کړې شي او په دغه ورځ د دې ماشوم سر وخریلي شي، هلک وي که جینۍ وي نو د دې ماشوم سر وخریلي شي او ښکلی نوم ورله کېښودې شي، بیا دغه وېښته د چاندې سره وتللي شي او د هغې قیمت چا له خیراتي ورکړي شي نو دغه ویښته به چته په پاک ځای کې دفن کړي شي ضروري نه ده چې دا دې په سیند کې واچولي شي چته پاک ځای کې دې دفن کړي او که په روانو اوبو کې واچولي شي نو هم جایز دي څه مکروه والی پکې نشته دی یو بل بنده د تنګي نه دا تپوس کوي چې. زنانه د سړو په امامت کې مونځ کولی شي او که نه؟ او زنانه د زنانو امامت کولی شي او که نه؟ زنانه د سړو په امامت کې مونځ ادا کولی شي، یعنې چې سړی امام وي او ورپسې سړي ولاړي، وروسته ورپسې زنانه هم د جمع د مانځه نیت وکړي، نو کولی شي، خو شرط پکې دا دی چې د امام به د زنانو د امامتۍ نیت کړي وي. که امام د زنانو د امامتين نيت نه و کړی او زنانه ورپسې ودرېدله نو فقه حنفي کې د دې زنانه مونځ نه دی شوی. زنانه د زنانه امامت که کوي نو دا مکروه دی، مکروه تحريمي، يعنې ناجائز دی. لا خير في جماعة النساء وحدهن، د زنانو چې ځان له جمع وي، يعنې امامه هم زنانه ده او مقتديانې هم زنانه دي نو دا جمع مکروه ده. دې کې خیر نشته دی البته که په کور کې دوه خویندې وي درې خویندې وي او د قران حافظانې وي او دوی په رمضان کې په تراو کې د قران ختم کوي نو یوه خور یې امامه شوه او یوه یا دوه ورسره مقتدیانې شوې د قران د یادولو په غرض باندې که دوی داسې وکړل نو د دوو کسو پورې اجازت شته د دې نه که زیاتې مقتدیانې ودریږي ورسره جمع کوي نو بیا اجازت نشته دی. د سړو امام د صف نه مخکې ولاړ وي او د د دوو کسو درېو کسو چې زنانه امامه وي نو دا به په صف کې منځ کې ولاړې مخکې ودرېدې نه شي. یو بل بنده د ورسک روډ نه سوال کوي چې په اسلام کې د سر پټولو دپاره څه حکم دی؟ د نارینه او د زنانو دپاره یو حکم دی که جدا؟ فرق یې څه دی؟ په اسلام کې د زنانه لپاره سر پټول فرض دي، که د لمانځه په حالت کې وي او که د لمانځه نه غیر حالت وي نو د زنانه سر پټول فرض دي، که سر ښکاره وي او لمونځ یې وکړ نو د زنانه لمونځ ونه شو، عورت دی سر پټول دا سر عورت دی، د سر ویښته پټول یې فرض دي، که ښکاره او لمونځ یې کړ نه کیږي لمونځ. دا رنګ نری جاليداره لوپټی په سر وه، په هغې کې وېښته ښکاره کېدل، نو هم د زنانه مونځ نه کېږي، سټه لوپټه وغيره په سر دې واچوي او سر دې پټ کړي. د نارينه و لپاره په سرتوره مونځ خلاف سنت دی، کم از کم ټوپی، دې په سر کي پټکې پسرول اعلی او بهتره طریقه ده، پیغمبر علیه السلام ټوپی هم په سر کړې ده او پټکې یې هم په سر کړې دي. بل یو بنده دا تپوس کوي د حیات اباد نه یو زنانه د خاوند د اجازت نه بغیر ځي سيل صفا د پاره ځي نو د دې په حقله د شريعت څه حکم دی د خاوند حق په ښځه باندې دا دی چې زنانه نفلي روژه نيسي نو د خاوند د اجازت نه بغير نه دي نيسي که دا نفلي مونځونه کوي نو د خاوند د اجازت نه بغير نفلي مونځونه دې نه کوي نو چې نفلي روژه او نفلي لمونځونه د خاوند د اجازت نه بغیر جایز نه دي، نو د کوره وتل بغیر د اجازت نه، د خاوند د اجازت نه بغیر سیل صفا د وپاره وتل هم جایز نه دي. یو بل بنده دا تپوس کوي چې د یوې مسلمانې زنانه لپاره پرده څومره ضروري ده؟ جواب دا دی چې کله زنانه د خپل کور نه بهر ځي د یو ضرورت په وجه باندې نو دغه وخت کې بورقا یا یو لوی پړونی د سر نه خپو پورې دې د ځان نه تو کړي چې د بدن هیڅ یوه حصه پکې خلکو ته ښکاره کیږي نه. سورة احزاب کې الله فرمايي، يا ايها النبي قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، اې پيغمبر عليه السلام ته خپلو بيبيانو ته او خپلو لوريانو ته او عامو مسلمانانو زنانو ته حکم ورکړه چې دوی دې خپل پړونی استعمال کړي، جلباب، هغه لوی څادر ته وایي چې د سر نه خپو پورې زنانه پکې پټېږي. عبدالله ابن عباس رضي الله تعالی عنهما د دې پړوني اندازه داسې بیانوي چې د سر نه خپو پورې به پکې دا زنانه پټه وي، مخ به یې پټ وي، پوزه به یې پکې پټه وي، صرف یوه سترګه به ښکاري چې په یو سترګه باندې دا ځان ته لار معلوموي. نو چې کله زنانه د یو ضرورت په وجه باندې د کوره وځي نو دقمرا پرده دې وکړي بل یو بنده د پاوګي نه دا سوال کوي چې روژه بندول د آذان سره پکار دي که د آذان نه مخکې پیشمني کې روژه بندول د آذان سره پکار دي که د آذان نه مخکې. یا داسې چې پنځه منټه مخکې د جومات په لوډ سپیکر اعلان وشي چې روژه بند کړئ او موږ سره همدقه پنځه منټه پاتې وي چې دې کې خوراک وکړو نو دې کې څه حکم دی؟ د پیشمنی لپاره وقت شریعت متعین کړی دی چې هغه صبح صادق دی، بیا د هغې اندازې په دې مروجه نقشو کې لیکلي شوي وي، که په خپله څوک ټیم پېژني، خو په خپله دې معلوم کړي، که نه پېژني، نو د هغې نقشو مطابق د پېشمني اخري ټیم ښولي شوي وي، نو دقه وقت متعین دی، اوس دا ګوګو وهل یا د جومات نه آذان د هغه وخت داخلېدو یو علامه ده چې د چا ګړی صحیح وي خپلې ګړی ته دې وګوري چې دا ګوګو وهل یا دا بانګ په صحیح ټیم باندې شوی دی او که نه نو که په صحیح ټیم باندې ګوګو ووهل شو یا بانګ وویل شو نو د خوراک وخت بلکل ختم شوی دی اوس دې نه پس خوراک کول په دې به روژه ماته شي د آذان په وخت کې خوراک کول په دې روژه ماتیږي روژه اونه شوله د مردان نه یو بنده دا سوال کوي چې د شهادت او د شهید په حقله اسلامي تعلیمات څه وایي د شهید درې قسمونه دي اول دنیوي شهید یعنې د دنیا احکام پې د شهید نافذ کیږي نو دا هغه شهید دی چې دله به غسل نه ورکیږي. خاص کفن به ورته اغوستې نه شي، خپلو جامو کې به دفن شي او غسل به نه ورکېږي. د ده تعریف دا دی چې دا عاقل بالغ مسلمان چې د پاکۍ په حالت کې په ظلم باندې قتل کړې شي په داسې آله چې په هغې باندې عموماً وژل کېږي لکه وسلې، چاړه، چاقو، ټوپک، تماچه وغیره او د ده په دې قتل باندې. مال یعنی دیت لازمیږي او د ګذار نه وروسته ده درنګ تیر کړی نه دی او وفات شو نو دې ته دنیایي شهید وایي ده له به غسل نه ورکیږي او په خپلو جامو کې به کفن کړی شي مستقل کفن به ورله نه وي خاص کفن نه دویم قسم شهید هغه دی چې په ده باندې اخروي احکام د شهید نافذ کیږي. یعنی په اخرت کې ثواب کیږی او د دنیا کې پرې د شهید احکام نه وی د هغه مثال به داسی لکه په طاعون باندې یو بنده وفات شو د ګیډې په بیماری وفات شو په اوبو کې په سیند کې په نیر کې په ارټ کې په کوی کې په تالاب کې ډوب شو غریق ورته وایی په اور سوځیده نو دا قسمه په بیمارو کې چې بندیان وفات شي نو ده ته د اخرت د شهادت مرتبه ملو ده د دنیا نه. یا یو زنانه د ماشوم په پیدا کیدو کې وفات شوله. دریم قسم شهید هغه دی چې د هم د دنیا شهید دی هم د اخرت دواړه احکام پرې راځي هغه هغه بنده دی چې د الله په لار کې د کافرو سره د جهاد په موقع باندې ووژل شو نو دی دنیوي اخروي شهید دی. او د ده نیت او اراده هم صحیح وي نو ده باندې د دنیا او د اخرت د شهید اطلاق کیږي. د مردان نه بل یو بنده دا سوال کوي چې بعضې سړي د خولې نه ښځې ته دا الفاظ وخیږي چې مورې نو ښځې ته مور ویل د دې څه حکم دی؟ نو داسې الفاظ خپلې ښځې ته ویل مکروه دي ښه مضبوطه ونیسئ، واعتصموا بحبل الله، د الله په رسۍ باندې یعنې دین اسلام باندې منګولې ولګوئ، مضبوطې ونیسئ، ولا تفرقوا ډلې ډلې کېږئ مه، اول وایي چې د الله رسۍ دا ونیسئ او بیا وایي ولا تفرقوا خپلو کې اختلافات، تفرقه، ډله بازي مه، ټولو مسلمانانو ته د الله حکم دا دی چې په اتفاق اوسېږئ، جدا کېږئ مه. یو موټی شی د الله حکمونه ومنی. د صدر ګړی پیښور نه یو بنده د ذخیره اندوزی په حق کی تپوس کوی چه کله په یو قوم باندی د غلی وغیره تنګسیا راشی او دغه وخت کی دی دوکاندارو وغیره سره مال پروت وی او دی یی نه خرڅی په دی قوم باندی مصنوعی ګرانی راوستو دپاره ذخیره کی مالونه نو دا ذخیره کول شرعاً حرام د عوامو ضرورت پوره کول په کار دي او د ګرانوالي په تمه باندې څه کېښودل جایز نه دي البته که د خوراک اشیا وغیره عام خلکو ته کله او مارکیټ کې په اسانه باندې ملاویږي او بیا دغه وخت کې یو بنده څه کیدي چې رستو به یې خرڅ کړم ګران به خرڅ شي نو دا ذخیره اندوزي ګناه نه ده. د بټګرام نه یو بل بنده دا سوال کوي چې د غریبۍ د وجې نه خپل بچي قتلول څنګه دي؟ د جاهلیت په زمانه کې یو غلط رسم و چې د چا به لور پیدا شوله نو دی به شرمېده چې دا به غټه شي، بیا به دا واده شي، د دې به خاوند را روان وي، نو خلک به وي چې دا د فلاني د لور خاوند دی، نو زه به څه کوم؟ نو د دغه شرم نه د ځان بچ کولو لپاره خپله ماشومه لور جمده به ښخه کړله. نو دا د بچو د وژلو یو غلط رسم د جاهلیت په زمانه کې و. دویم، کله کله به بنده ویل چې زما خپل حال دې وخت کې خو ښه دی، خو آینده زمانه کې که زه غریب شم، نو زما دا بچي به څه خوري، دوی له به د کومې پیدا کوم، نو د دې یرې نه به یې خپل بچي قتل کړل چې دوی زما نه خوراک غواړي. دا هم د جاهلیت د زمانې یو طریقه وه، چا به داسې کول چې اوس وخت کې راسره خوراک نشته، زه به څه خورم، بچي به څه خوري، بچی به قتل که چا به اوس خو زما حال ښه دی خو رستو به غریب شم نو د بچی به می څه خوری دی له به قتلول نو الله د دی د پاره حکم را لیږلی چه ولا تقتلو اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم خپل بچی د غریبی د وجی نه وژنی مه تاسو ته مونږ رزق درکوو ستاسو دی بچو ته مونږ رزق درکوو روزی رسان الله دی نو خپل بچی وژل جایز ندی د فقیری د وجی نه. د بورډ تاج اباد نه یو بنده دا سوال کوي چې صدقه یا خیرات د الله پاک نه سوا د بل په نوم باندې کول څنګه دي؟ د الله په نوم باندې منښته کول او خیر خیرات کول دا عبادت دی او په دې کې ثواب دی. که یو بنده داسې منښته وکړي که الله زما فلانې حاجت پوره کړ نو د فلاني بزرګ په قبر باندې به دومره نغدې پیسې کیدم یا به دومره د خوراک شې اوړم نو دا جایز نه دی او که داسې وی که زما فلانې حاجت پوره شو نو د فلاني بزرګ د پاره یا د فلاني بزرګ په نوم باندې مې دومره منښته کړې ده نو داسې منښته کول په دې باندې اتفاق دی د امت چې دا منخته باطله ده، دا حرامه ده او که دا د خوراک شي، د دې خوړل حرام دي. دا ځکه چې دا منخته د مخلوق دپاره وشوله او منخته او نذر دا عبادت دی او د الله نه غیر د بل چا دپاره جائز نه دی. چې پیدا شولې دنیا شوله رڼا حبیبه د پاک الله.